هغه دعوتګران او د اسلامي شعایرو تش په نامه علمبرداران دې هم واوري چې د طاغوت په چوکاټ کښې د دوی په جواز په خپلو غولېدونکو فعالیتونو هم ځان او هم نور مسلمانان غولوي او په خپلو کړنو دې کفري نظامونو ته مشروعیت ورکوي د شهید شیخ مقبول رحمه الله په خوږه روانه او فصیحه ژبه راځئ د زړه په غوږونو دا درسونه واورو او دا لړۍ تر پایه تعقیب کړو دا د سیکولرزم یو حقیقي شکل دی، د شپېګر کان یو زمیني، ځمکنی حقیقت دی. که چېرې دا سیکولرزم نه لرې کړې، نو بیا سیکولرزم سره چېلي نه، بیا سره د اندېښنې وړ خبره ورکې نشته، ځکه څه حقیقت خو همدغه دی که نه؟ نو همدغه شی دی ته اوس مثال مثال په طور یو سړی اسلام نه لاړ د هندوانو مذهب ته هغه د هندوانو مذهب کښې نور هېڅ یې نه دي کړي خو لاړ بت ته سجده وکړله څه یې وکړل بت ته یې سجده وکړله اوس دې ته که چېرې ته د اسلام په چشمو سره ګورې که نه نو دې ته ته وایې چې دا کافر دی ولې کفر دی؟ ځکه ته د هندوانو مذهب ته وروښتی دی. که چېرې دي ته ته د هندوانو مذهب کښې شمېر سره ګورې، هېڅ کله به ته دي ته کفر ونه یې. ځکه د هندوانو مذهب کښې شمېر سره ته هغه ته کله وکتلی شي، نو هغه خو د هندوانو بل مذهب نه دی اختیار کړی که نه؟ نور که نه نور کافر شو که نه خو د سیکولرانو چشمو سره به ته نه ګورې د سیکولرزم چشمو سره ځکه څه هغه چشمو سره کله ورته ته ګورې نو هغو سیکولر هغه سړي ته وایي څه مکمل سیکولرزم یې ستر کړی حتی که مونځ او دا څه نه کوي دې وجې نه که د دین خالص یوه ذرې برابر نشانه ورکړې وه د اسلام بیا هغوی د سیکولر نه دی څه کله سعودیه او پاکستان او افغانستان د پاکستان او افغانستان ورسره عکس ذکر کوو نو سعودیه کله سیکولر ثابته شوله ځکه څه سعودیه په ظاهره ډول شرعي ملک خلکو ته کېدای شي سعودیه څه کله سیکولر ثابته شي ورسره بیا پاکستان انډونیشیا او د نورو عربو ملکونه او افغانستان ته خو بالاولا په اوله درجه سره ته بیا نو عقیدتاً یې څه قبول کړی دا سیکولر دی عمل ورباندې ولې نه کوي او د عمل نه کولو وجه یې دا نه ده چې مسلمان دي ځکه یې نه کوي هغه ښه وزیر تور باندې اخبارونو کښې په خپلو تقریرونو کښې ملل متحده ته دا اطمینان ورکوي دا خبره خاص ذهنونو کښې کېنه ملل متحده ته دا اطمینان ورکوي د جمهوریت موږ ولې نه غواړو قذافي هم دا خبره کوله، بشار الاسد به هم دا خبره کوي، د سعودیه بادشاه به هم دا خبره کوي، که څومره د عربو بادشاهانو او امیرانو او ملکان دي، دا ټول به دا خبره کوي، د جمهوریت موږ ولې نه غواړو؟ هغه وایي د جمهوریت موږ ځکه نه غواړو چې اوس اوس پورې د خلکو ذهنونو نه اسلام نه دی وتلی، اسلامي غیرت. دې وجې نه که اوس موږ هوټونه وکړو نو هوټونو کښې به کوم اسلامي سړی وي نو هغه ته خلق هوټونه ورکوي چې هغه ته خلق هوټونه ورکوي هغه اسلام نفظ کوي مکمل شریعت نفظ کوي دې وجې نه وروره پورې موږ باید څه خپل امیریت او خپل ملوکیت او خپل بادشاهت قایم وساتو چې د خلکو ذهنونو نه اسلامي غیرت مکمل طور باندې وباسو هغه نه بعد چې کله ووټونه وشي نو خلک به ووټونه داسې سړي ته ورکړي چې هغه مکمل سیکولرزم نفي دا په واضحو الفاظو د تمامو د عربو ملکونو والاو حکمرانانو دا خبره کړې ده نه ملل متحده ته دا اطمینان ورکړی او د حقوق انساني والا تنظیمونو ته او بار بار په زرونو ځلې دا خبره کړې ده نو دغه باطل خلق که د کوم د عربو حکمرانانو غوندې باطل خلق دي او د ملل متحده والا خلق دي دا خو د دې خلکو خلاف دي د خلاف دي پوه شه دا حق خلق دي ته د کوم اسلام دپاره ووټونه غواړي نو دا مغې خبرې ته بیا را اوسېږو ته بیا دې د حقونې اسلامي چشمو سره ورته وګوره ښه هغه خو خپل د سیکولرزم چشمو سره ورته ګوري هغه خو هغه اسلام هم تنه نه غواړي که کوم جمهوریت یې کوم اسلام راولي د جمهوریت په طریقي کوم اسلام څه راشي اکثریت یې پس کړي هغه اسلامان ته نه هغه نه غواړي ښه هغه اسلامان ته خو په ځان بعد دی هغو د خالص نوم هم په ځان بعد دی ته څه کوې بیا داسې کوې د اسلام نوم خالص چا پر د چا اسلام الدین نه مایوس دی ته دا مسلمان دی که غټ کپیر شي نه د هغو چشمو سره په ته نه ګورې دوی ته ځان ته خپل اسلامي چشمو سره ګورې ته سره د دې خو دا دوی ورته د خپل سیکولر مذهب چشمو سره کتلو خو ایا موږ د دوی چشمو سره ورته وګورو ورته حق ویو محمد مرسي ته حق ورته ویو نه حق ورته ځکه نه چې موږ خو سیکولر خلک نه یو که نه د سیکولر چشمو سره ورته ګورو موږ اسلامي چشمو سره ورته ګورو چې اسلامي چشمو سره ورته وګورو نو عبدالفتاح سیسي او ملل متحده او امریکا او محمد مرسي کښې هېڅ قسم فرق نشته بشارالاسد وغیر دا خو نه ورتېر شوي وو سیکولرېزم دپاره نو ترکو والا هغه نه ورتېر شوي وو ترکو والاو حجاب ښځو باندې مکمل ممنوع کړی و امریکې کښې خو دا خبره وه چې یاره حجاب که څوک چوي ورته اجازات دی څوک که څوک نه اچوي چا باندې که څوک یې اچوي نو په زور به ورنه څوک حجاب لرې کوي نه و که څوک که چېرې برقع اچوله یا پرده یې وه، بیا هغه لوکرۍ نه لرې کوله او خاوند یې د دې لوکرۍ نه لرې کوله. اربکان چې کله ووټونه وګټلو، هغه نو روسیې نه غوښتلو، هغه خالص دا غوښتو چې خالص امریکې غوندې، نور یورپ غوندې، پاکستان غوندې د حجاب او د برقعې اچولو والا ته هم اجازات وي او نه اچولو والا ته هم اجازات وي، خیر دی. صرف دا شی یې غوښته. د ترکو چې کوم سیکولر جرنیلان هم مشرور هغو ورباندې بغاوت وکړ، د اربکان حکومت یې ختم کړ. د ده اسلام راولي د مسلمان د اسلامي پارټي بنه اوسه پورې مشهوره ده پارټي نور اسلام یې څه غوښتو سیکولرزم او د سیکولرزم حکم دی دا دا سره اسلام دی نه دواړو طرف ته ازادي نو څکه د هغه جرنیلونو سیکولر جرنیلونو نظر کښې دا اسلام و زما نظر کښې اسلام شي هغو نظر کښې خو دا اسلام ځکه و چې اسلام طرف ته ورکې د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! ستړي مه شئ، پام مو را ګرځوم د اسلامي خلافت د سرښندویانو، وروستیو بریاوو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته. په پیل کې هم د خبرونو سر ټکي. په خراسان ولایت کې د عامو مسلمانانو له ډلې څلوېښت تنه د شرعي دورې څخه فارغ شوو. په موصل کې ګڼو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې. بسم الله الرحمن الرحیم د موصل څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې د اسلامي خلافت مجاهدینو د موصل شرق لور ته د کفري ایتلاف په ګډې قوې مرګوني بریدونه کړي چې د دې بریدونو په لړ کې یو هم استشهادي ورور ابو احمد شامي و چې خپل د چاودېدونکو توکو ډک موټر یې د السلام په منطقه کې د شیعه روافظو په پنډغالي کې چولی چې په پایله کې یوولس تنه روافض وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د یاد اتلوال برید په نتیجه کې د دښمن څلور ایرادې همر ډوله ټانکونه هم ویجاړ شوي دي او هغه منزل هم په بشپړ ډول له منځه تللی چې روافضو په کې سنګر نیولی و. د یو بل خبر له مخې د اسلام د سرخندویانو په یو بل برید کې چې په یاده سیمه کې په روافضو ترسره شو د ګڼو مرتدینو تر څنګ یو بي اېم پي ټانک په شمول دوه همر ډوله ټانکونه هم له منځه تللي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې هم په یاده سیمه کې د اسلامي خلافت د عسکرو او مرتدینو تر منځ سخته نښته وشوه چې په پایله کې ګڼ شمېر اسلحې او د مهماتو سترې ذخیرې د مجاهدینو په لاس غنیمت شوې. د موصل د جنوب شرق څخه خبرونه بیا وایي چې د ابوعمر المصلاوي په نامه یو استشهادي ورور خپل له چاودېدونکو توکو ډک موټر د روافضو په پنډغالي کې چوله چې د دوه همر ډوله ټانکونو په ګډون په کې د دښمن ګڼ شمېر نظامي وثایق سره د ناستو عسکرو له منځه تللي. په همدې حال کې په یاده سیمه کې د خلافت زمرو د دښمن دوه پوستې د اور لاندې ونیوې چې ګڼه مرګ ژوبله یې ور واړوله او د دښمن یو ټانک هم له منځه تللی او د اور د لمبو خوراک شوی. خبر زیاتوي چې د عزیرات، المثنی او شقق الحدبه په سیمو کې د دښمن پېنځه تنه د درازنوف په وسیله وژل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د خلافت د اتلو سرښندویانو ثقیله کتیبې د رفاق، مثنی او عقبه سیمو کې د دښمن په پنډغالو د هاوان درې سوه اویا ګوزارونه کړي چې ډېری مرمۍ یې په هدف لګېدلي او دښمن ته یې درانه مالي او ځاني تلفات ورړولي دي. په خراسان ولایت کې د عامو مسلمانانو له ډلې څلوېښت تنه د شرعي دورې څخه فارغ شو، په اړه یې د جلال الدین وقار بشپړ راپور اورو. د اسلامي خلافت نبوي منهج نظم اداره په ټوله نړۍ کي بې سارې ده. لله الحمد د همدغه سپېڅلي منهج تر سیوري لاندي په خراسان ولایت کي ډېري ادارې په مختلفو برخو کي د پرمختیایي، ټولنیزو، ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونو تر څنګ مؤمنو ولسونو ته پراخ خدمات وړاندي کوي، چي د دې دواوینو یا ادارو له ډلي یو هم د دعوة المساجد دیوان دی. دغه دېوان د نورو دعوتي پروګرامونو تر څنګ یو موثر کار دا هم دی چې د اسلامي خلافت د تمکین په ساحه کې په هر کلي کې عوامو مسلمانانو ته د اسلامي مسایلو د زده کړې په موخه شرعي دورې برابروي چې د همدې شرعي دورو په لړ کې څو ورځې وړاندې په یو کلي کې څلوېښت تنه عام مسلمانان له داسې یو ښوونیزې او روزنیزې دورې فارغ شول چې د دې دورې یو استاد د دغه راز شرعي دورو په ارزښت او اهمیت داسې رڼا واچوله دا خو ډېرې اهمې دي او خاص کر مسلمانانو او مؤمنانو دپاره د دې نه ځان خبرول په کار دي ځکه چې دا د دین ډېر اهم اهم مسایل دي ډېر کله دي چې یو انسان نه پوښتنه وکړل شي چې الله رب العالمین په باره کښې دارنګه د ملایکو وغیره په باره کښې نو هغې هېڅ هم ډېر جواب وله نه شي ورکولی نو په دې بنیاد باندې هغې دپاره دا ډېر لازمي دي چې خاص کر دا درسونه په صحیح طریقې سره یاد کړي او دارنګې دا درسونه عملي شي او د انسان د خپل دین نه خبر شي. د فکر او د احساس د وجې نه په دې عامو مسلمانانو باندې زموږ زړه ودردېده چې دوی دا ښایسته ښایسته او ښکلي مسایل یاد کړي او د دین باندې پوه شي. په دغه راز شرعي دورو کې د نورو اړینو مسایلو تر څنګ د کلمې شرطونه، د لمانځه اړوند مسایل او د نورو شرعي مسایلو تر څنګ پراخه زده کړې ورکول کېږي. دا چې نور کوم مسایل تدریس کېږي یو ځل بیا استاد، طاغوت څه ته ویل کېږي؟ طاغوت ته کوم اقسام چې دې دا هم ورته بیان کړل د الله په فضل او توفیق سره او دا ورته بیان شو چې دا طاغوت او رؤوس او مشران څوک څوک دي؟ څنګه به په هغې باندې کفر کوو؟ په طاغوت باندې دا مسایل بیان شوي وو او دارنګه په الله به څنګه ایمان راوړو؟ زموږ پیغمبر به څنګه څه طریقې ایمان راوړو؟ په ملایکو په څه طریقه باندې ایمان راوړو؟ توحید څه ته ویل کېږي؟ توحید څو قسمه دی؟ دارنګه نواقض الایمان وغیره دا کوم مهم مهم درسونه چې دا ټول ورته بیان شو. د سیمې خلکو خلافت غږ راډیو ته وویل چې له دې وړاندې دوی دغه راز درسي ټولګي نه وو لیدلي او نه یې دا مسایل زده وو، ټوله ورځ به یې خپل کارونه کول او د دین زده کړې ته یې هېڅ توجه نه ورکوله. له دې نه مخکې زموږ هېڅ نه وو زده، بس موږ همدا خپل خرم چورېره او پټې اندام کارل، مګر د جمعې په ورځ به بس بیان شو، نور چا بیان نه وي کړی. عامو مسلمانانو دا شرعي درسونه ډېر ګټور وبلل او خوښي یې وښوده چې دوی د اړینو دیني مسایلو په اړه بشپړ معلومات تر لاسه کړل. دا چې یادو ګډونوالو کوم دیني مسایل زده کړي، له دوی به یې واورو. دې کښې مو دا زده کړي چې کلمې اته شرطونه دي، دا هم زده کړي دي چې مونځ ډانچه هم زده کړې ده، مونځ هم په صحیح طریقه باندې و زده کړی دی پوه شوې او داسې نور د الله پېژندل او توحید الوهیت معنا چې دا چې الله یوازې کول. بل څوک شریک ورسره نه خو پر طاغوت هم وپېژنه چې طاغوت هغه چا ته ویلی کېږي چې د الله نه ماسېوا یې بندګي کېږي. په دې کښې هم دا زده کړئ چې د کلمې شرطونه زده کړه، د توحید قسمونه زده کړئ چې په څو قسمه دی، طاغوت هم وپېژاند، شرک هم وپېژاند او داسې نور ډېر شیان پرې وپېژاند. کفر او د اسلام داشین هم زده کړه، اسلام، کلمه، لمونځ، دانچې. او دا د ایمان احکام هم زده کړه. دې شعري دوره کښې ما نیم مسئلې زده کړې او ایمان پېژندل او طاغوت پېژندل او د کلمې شرطونه او مونځ رانچه او دا شیونه ما پکې زده کړل. د اسلامي خلافت مختلفې ادارې شپه ورځ هڅه کوي چې د عام مسلمانانو د دنیوي او اخروي ژوند د سمون او مثبت بدلون لپاره پراخه هر اړخیز فعالیتونه تر سره کړي څو اسلامي ټولنه د شرعي نظام په سیوري کښې له هر لوري په خپل ځان بسیا او بریالۍ شي. باذن الله د حلب ولایت څخه خبرونه وايي چې د الباب شرق لور ته د خلافت زمرو د ترکي مرتدینو حمله په شا تمبولې چې د سختې جګړې په نتیجه کې څلور تنه مرتدین وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي او درې عرادي نظامي وسایط یې هم له منځه تللي دي په همدې حال کې د ماین په یوه بله چاودنه کې چې په سفلاني سیمه کې د مرتدینو په موټر ترسره شوه درې تنه مرتدین وژل شوي او موټر یې هم په بشپړ ډول له منځه تللی دی. د فرات ولایت په سکره سیمه کې یو تن استشهادي ورور د روافضو په تجمع د خپل بارودي کمربند په واسطه برید کړی چې یوولس تنه یې وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. د یو بل خبر په اساس په یاده منطقه کې د دښمن یو ضابط هم وژل شوی دی. د الجزیره ولایت په عمودیه سیمه کې د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د دښمن په یو شمېر پوستو د درنو وسلو ګوزارونه کړي چې په پایله کې یې دوه پوستې ویجاړې شوي او مرتدینو ته درنه مرګ ژوبله ور اوښتې. د رقه ولایت تبقه ښارګوټي شمال لور ته جعبر سیمه کې د پې کې کې په مرتدینو د ماین چاودنه شوې چې په نتیجه کې یې دوه عسکر وژل شوي. د کرکوک ولایت په زنجیله او طوس سیمه کې د دوه ځای په ځای شوو ماینونو په چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او یو اراده همر ډوله ټانک یې هم ویجاړ شوی. د صلاح الدین ولایت الجلام په سیمه کې د یو ماین په چاودنه کې پېنځه تنه مرتدین وژل شوي او د یو بل خبر له مخې د اسلامي خلافت مجاهدینو د دبس، مخازن او اسده په سیمو کې د دښمن په پوستو د درنو وسلو بریدونه کړي چې دښمن ته یې ګڼه مرګ ژوبله ورړولې. قدرمنو اورېدونکو دا و د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه والسلام علیکم ورحمة الله جهاد د کافر سره قتال ته ویلی کېږي جنګ ته د دې لپاره وایم چې ځینې خلک د جهاد معنا دا په جدوجهد باندې کوي او هغه معنا چې جهاد کلمه د هغې لپاره قرآن او سنت کښې کارول شوې ده د هغې نه اړی راړی دې لپاره ډېر خلک مقرر شوي دي آیا جهاد شر دی ایا جهاد ورانې او ویجاړی دی؟ ایا جهاد بې هدفه جګړه ده؟ ایا جهاد د شرق او غرب له لورې د تواغیدو په خوله د نورو لسګونو تپل شوو نومونو یوه پدیده ده؟ او که نه جهاد هغه مقدسه او سپېڅلې فریضه ده چې پایله یې د شرعي نظام انفاظ او د ټول بشریت د هراړخیز پرمختګ او امن زېری دی؟ اولنی مقصد زمونږ په جنګ کې او زمونږ په جهاد کې هغه دا دی چې مونږ اوس دا خبره بیانوو چې د حکم په اعتبار سره جهاد په څو قسمه دی نو د حکم په اعتبار سره جهاد په دوه قسمه دی اول فرض کفایي جهاد او دویم فرض عین جهاد فرض کفایي جهاد هغه جهاد دی چې هغې ته جهاد د طلب ویلی کېږي چې ته دښمن ګورې او دښمن لټې او دښمن طلب کې او حمله پکې د دښمن د خوا نه په تا باندې حمله نه وي دې ته جهاد الطلب ویلی کېږي دا جهاد فرض کفايي دی او فرض کفايي هغه حکم ته ویلی کېږي چې په کوم حکم باندې د مسلمانانو یو تعداد قیام وکړي د نورو ذمه په هغې باندې فارغېږي نو فرض کفايي جهاد هماغه ته ویلی کېږي چې د مسلمانانو یو جماعت دې جهاد ته ور وړاندې شي نو د نورو مسلمانانو ذمه په هغې باندې فارغېږي ځکه دوی د دې جهاد دپاره کافي وي او په دې کښې د دښمن په مقابل کښې دا کفایت کوي د اصل په اعتبار سره د جهاد په فرضیت باندې دلیل د سورت بقرې دوه سوه شپاړسم آیات دی الله رب العالمین فرمایي کتب علیکم القتال الله رب العالمین په تاسو باندې قتال فرض کړی دی او نبی علیه صلات وسلام فرمایي څوک چې په داسې حال کې مړ شي چې نه غذا کړې او نه غذا په زړه کې راغلي وي نو دا د منافقت په شعبه کې او په یوه برخه کې مړ کېږي د جهاد په وجوب او په فرضیت باندې د مسلمانانو اجماع ده خو دا چې جهاد طلب فرض عین نه دی او فرض کفایه دی په دې باندې د سورت توبې یو سل او دویشتم آیات دلیل دی چې الله رب العالمین فرمایي وما کان المؤمنون لینفرو کافه مؤمنان به ټول جهاد ته نه وځي فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین د هرې غټې ډلې نه یوه وړه ډله ولې نه وځي د دې لپاره چې دین کې پوهه حاصله کړي او کله چې ورته واپس شي هغه خپل قوم ویروي د دې لپاره چې د الله د عذاب نه ویرېږي او ځان ترې بچ کړي نو کوم وخت چې جهاد د طلب جهاد وي چې مسلمانان دشمن طلب کوي په دشمن باندې برید کوي او دشمن کمزوري او مسلمانان قوي وي نو په دې صورت کې بیا جهاد فرض کفایي دی د امت په هر فرد باندې فرض عین نه دی بلکې په مجموع کې په ټول امت باندې دا جهاد دی فرض دی چې د هغې د جملې نه یو څه کسان ووتل چې هغوی د دښمن په مقابل کې کافي وو نو د نورو ذمه پرې بیا فارغه ده دویم فرضیعین جهاد دی چې دا په درېو حالاتو کې د جهاد فرضیعین ګرځي او په دې د علماو اجماع ده هېڅ چا پکې اختلاف نه دی کړی اول کله چې د جهاد سب برابر شي او یو مجاهد د جهاد په صف کې واقع شي نو په دې حالت کې جهاد فرض عین دی بیا په هر هغه فرد باندې چې په دغه صف کې موجود وي جهاد فرض دی الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ای مؤمنانو کله چې د دغه کسانو سره مخامخ شئ چې کافران دي په جنګ کې نو شا مه وراړوئ او د ابوهریره رضانو په حدیث کې راغلي دي نبی علیه صلات وسلام فرمایي د اوو هلاکوونکو شیانو نه ځان وساتئ د هغې نه تولي او مذهب ذکر کړې ده چې په جنګ کې د شا اړولو نه هم ځان وساتئ نو په جنګ کې شا اړول چې کله د دښمن سره مخامخ شي دا بیا د هلاکت سبب دی او دا د غضب سبب دی الله رب العالمین فرمایي ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير چا چې په دغه ورځ باندې شا واړوله دا د الله په غضب باندې اخته شو دی به جهنمي بد دی د ورتلو دی او په دې یاد کې صرف دوه ځایونه مستثنا شو چې په هغې کې که دښمن ته شا واوړي نو خیر دی یو دا چې الا متحرفا لقتال چې مجاهد د بد طرف نه په دښمن باندې حمله کول غواړي مائلا الى جهة اخرى لیتمکن من ضرب عدوه وقتاله د دې طرف نه وروسته کېږي او د بل طرف نه حمله کوي دې ته تکتیکي په شاتګ ویلی کېږي دا جایز دی ملګري شاته شي او د بل طرف نه به حمله وکړي او دویمه استثنا پکې دا ده چې او متحیزا الی فئه مجاهد د خپلو مجاهدینو یوې ډلې سره ځان یوځای کول غواړي د دې لپاره چې دی په هغوی قوي شي او هغه په دوی قوي شي نو په دغه صورت کې که دښمن ته شا واوښتله خیر دی نو ګوره پر ځایان شي جهاد ځکه د لعنت کلمه په ترک باندې ذکر ده او په شا اړولو باندې او ځکه په دغه وخت کښې شا اړول د هلاکت له اسبابو نه یو سبب ښودل شوی دی دویم دی چې جهاد پکې فرجیان ګرځي هغه دا دی چې کله دښمن د اسلام په خاوره باندې حمله وکړي نو بیا په ټولو خلکو باندې جهاد فرجیان ګرځي د دې لپاره چې دښمن د اسلام د خاورې نه او د اسلام د سرحداتو نه لرې شي او په دې کښې وجوب نږدې دښمن په مقابل کې د جنګ دی په دې کښې دا هم را ځي چې کله د اسلام خاوره ده او اسلامي امت او اسلامي ملت په کښې اوسېږي او په هغې باندې جمهوریت حاکم شوی دی نو څومره حاکمه ډله چې ده چې دا جمهوریت او دیموکراسي را وستې ده په خلکو باندې نو د دغه پوج او د دغه پولسو د دغه ولسوالانو او قومندانانو او اسپینو او ډسپینو او میجرانو منیجرانو د دې ټولو سره جګړه پر دې عین ده په ټولو مسلمانانو باندې ځکه چې د اسلام خاوره کې دننه دا دښمن ګرځېدلی دی د اسلام خاوره باندې جمهوریت او دیموکراسي نافظه کړې ده نو بیا چې څومره نږدې دښمنو د هغې وژل په کار دي او د هغې سره جنګ په کار دی او کله چې د بار نه کفار حمله وکړي نو په دغه صورت کې جهاد پر ځای ګرځي درېیم، کله چې امام امر په نفیر باندې وکړي چې ځئ وځئ جهاد وکړئ، نو په دغه وخت کې بیا نفیر واجب دی په هر هغه چا باندې چې امر په هغه واقع کېږي، یعنې معذور نه وي. الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ای مؤمنانو په تاسې څه شوي دي چې کله هم درته ویلی شي چې د الله په لاره کې وځئ ځمکې ته درانه شئ او حدیث کې راځي بخاري او د مسلم حدیث دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي کله چې تاسې نه د نفیر طلب وشي نو فنفرو بیا وځئ په دې کې ځینې علماو دا ذکر کړې ده چې کله په مسلمانانو باندې داسې حالت را شي چې جهاد فرض کفایي وي لیکن یو مسلمان هم داسې نه وي چې هغه جهاد ته وځي او په جهاد باندې داسې جماعت نه موجود چې هغه جهاد وکړي او د نورو په ذمه فارغه شي نو بیا د ټولو په ذمه باندې جهاد فرض عین دی بیا په ټولو واجبه ده چې جهاد وکړي د دې لپاره چې ذمه د امت فارغه شي او بل صورت علماو دا لیکلی دی چې کله د مسلمانانو نه ځینې مسلمانان د کفارو په لاسو کې پرېوځي بندیان شي ولو که یو مسلمان وي خو چې د کافرو قبضه کې ورشي او بندي شي نو د دې د ازادولو لپاره جهاد پر جایم دی په ټولو مسلمانانو واجبه ده چې هغه د کفارو د پنجو نه رازاد دي همدارنګه اهل علم شجاعت والا د رای خاوندان چې د جهاد په سنګرونو کې مجاهدین د هغوی روزنې ته او د هغوی رایې ته د هغوی شجاعت او زړورتیا ته محتاج نو په دې باندې جهاد فرض عین دی بیا د فرض کفایي حکم هغه ختمېږي نو دلته یوه یادونه مهمه هغه دا ده چې کله جهاد فرض عین شي نو بیا په دې کې نه د امام اجازه شرط ده او نه د والدینو د مور او پلار اجازه شرط ده نه د قرضدار اجازه شرط ده چې قرضدار اجازه کوي یا یې نه کوي بیا هېڅ معنی نه شته د جهاد ته د پورته کېدلو نه بلکې په هر هغه چا باندې بیا په دغه حالت کې جهاد فرض دی چې هغه وس لري د وس مطابق جنګ ته به پورته کېږي دویمه خبره ضروري دا ده چې په دې وخت کې جهاد اوس د کومو اقسامو نه دی فرض کفایي دی که فرض عین دی نو په دې کې شک نشته دی چې په دې زمانه کې جهاد فرض عین ګرځېدلی دی د څه وجې نه د دې وجې نه چې ټول اسباب د جهاد د فرض عین کېدو هغه واقع شوي دي لکه په دې وخت کې سب د جهاد قایم دی او حاضر دی په ټوله دنیا کې د الله رب العالمین د دین د دښمنانو په مقابل کې جهاد شروع شوی دی یو خوا ته د اسلامي دولت او د اسلامي خلافت صف دی او بلې خوا ته د جمهوریتونو تنظیمونو او د سیکولر نظامونو صف دی د دنیا ټول کافر په یو طرف کې ولاړ دي او ډېر منافقان مرتدین هغه د هغه کافرو سره په صف کې واقع شوي دي او بلې خوا ته د نړۍ ټول مسلمانان چې هغه خالص مؤمنان دي او د الله والا خلک دي هغه په بل صف کې واقع دي نو صف قایم دی د جهاد نو دې وجې نه جهاد فرض عین دی او په هر مسلمان باندې فرض ده چې دې میدان ته راودنګي او د الله په لاره کې د الله د دین د دشمنانو سره جهاد وکړي په دې کښې نه د استاد اجازې ته ضرورت شته او نه په دې کښې د مور او پلار اجازې ته ضرورت شته او نه په دې کښې د بل چا اجازې ته ضرورت شته دی دویمه وجه دا ده چې د الله رب العالمین د دین دشمنانو په اسلام باندې او د اسلام په خاوره باندې حمله کړې ده ځنو په داخل کې خپله خاوره راخستې ده او د اسلام د قیام په ځای پې جمهوریت او دیموکراسي قایمه کړې ده او ځینې کافر را لېږېدلي دي، د بار نه د اسلام په خاوره باندې حمله کړې ده او بیا یې د اسلام خاوره نیولې ده او خپل نظام د جمهوریت او د دموکراسۍ په هغې کښې عملي کړی دی او د اسلام ټغر یې ټول کړی دی. ورځ په ورځ د اسلام یو یو حکم ټکول کېږي او د منځه ځي او د خاورو سره خاورې کېږي. او په داسې حالاتو کې د الله رب العالمین د طرف نه حکم دا دی چې انفرو خفافا و ثقالا که سپک یاستئ که درانه د الله په لاره کې به وځئ نو دویم په دې وجه باندې په دې زمانه کې جهاد فرض عین دی په هر انسان باندې په هر مؤمن باندې فرض دی چې جهاد ته پاڅېږي او د اسلامي خلافت سب ته راودانګي او د دې ځای نه د الله رب العالمین د دین په دښمنانو باندې خپلې سینې یخې کړي، د جمهوریتونو والا وټکوي، د جمهوریت او د دموکراسۍ لاوډ سپیکرې او د دې هغه دعوت کوونکي وټکوي او په هغې باندې خپل زړه یخ کړي. درېیم دا دی چې امام د مسلمانانو خلیفة المسلمین هغه د نفیر امر هم کړی دی، په ټوله دنیا باندې هغه غږ کړی دی چې جهاد ته پورته شئ او د الله په لاره کې جنګ وکړئ. نو امر هم شوی دی د خلیفة المسلمین د خوا نه په نفیر باندې او بله دا ده چې د مسلمانانو ډېر سړي او ښځې د کفارو په لاسو کې بندین هم شته چې هغوی چغې وایي چې یالله زمونږ دپاره مددګار پیدا کړي او زمونږ دپاره دوستان پیدا کړي نو دا د جهاد د عیني وجوب یو بل سبب دی او دا هم اوس وخت کښې واقع شوی دی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کښې مسلمانان بندیز دي او په مسلمانانو باندې ظلمونه شروع دي او خصوصاً علما، مشایخ، د مدرسو استادان، په هغوی باندې خو ډېر زیات دا حکم هغوی ته ډېر متوجه دی، ځکه چې د جهاد په سنګرونو کې د مجاهدینو روزنې ته ضرورت دی، نو په هغه علماء کرامو، مشایخو باندې چې هغوی مدرسې لري او د جمهوریت د چتر لاندې د خلکو د روزنې په بانه باندې هغوی ناست دي او د جهاد نه ځان محروم کړی دی، د جهاد د برکت نه ځان محروم کړی دی او بند کړی دی، نو په هغې باندې جهاد فرض عین دی، په مدرسه او په تدریس او د کفري نظام په سوري کښې د هغوی په دعوت باندې د هغوی ذمه نه فارغېږي. الله دې مونږ ته د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمين. راشه وګوره اسلام په خلافت کې تطبیق شوی دی که نه په خلافت کې عاجزي د مشرانو دومره ډېره او دا خبره هم ذکر شوه چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه چې ده دا د جنت چابي ده نو بیا ورسره دا خبره هم ذکر شوه علما ذکر کوي ما من مفتاح الا وله الاسنان دنیا کې یو چابي نه وي مګر خامخا د هغې دپاره غاښونه موجود دي او دا لا اله الا الله دا هم چابي ده د دې دپاره هم غاښونه موجود دي چې د هغې نه علما تعبیر کوي په شرایطو سره نو مخکې درس کې بعضې شرایط د کلمې ذکر شو نو په دې درس کې اوس بل شرط د کلمې ذکر کېږي چې هغه اخلاص دی او دا ډېر مهم خبره ده چې هر یو عمل سړی کوي باید په هغې کښې اخلاص موجود وي ځکه یو عمل کښې چې اخلاص موجود نه وي نو دغه عمل الله نه قبلوي اګر کو ډېر عمل یو سړی وکړي ډېر اوچت عمل وکړي او په دې کښې اخلاص موجود نه وي نو دا عمل ترې نه قبلوي الله رب العالمین ځکه دا اخلاص دا ضد شرک دی معنی دا ده ته چې کوم یو عمل کې په تا کې به اخلاص موجود وي صرف او صرف د الله دپاره به د بل چا دپاره به نه بل څوک به د الله سره په هغې کې نه شریکې ځکه علما د دې تعریف هم داسې کوي تسبیت العمل لله مع التبری عمن سواه د الله رب العالمین دپاره عمل خالص کول او سره له دې نه چې ته به د هر هغه چا نه بېزاري اختیاروې چې ما سوا د الله رب العالمین نه دی هر یو عمل چې کې دا به صرف د الله دپاره کې مقصد دا دی چې څومره اقسام د عبادتونو چې دي دا به صرف د الله دپاره خاص کې مونږ دې خلکو ته امر نه دی کړی مګر په دې خبره باندې چې یوازې تاسو به د الله ربالعلمین دپاره عبادت کوئ خالص د بل چا دپاره به نه کوئ صرف او صرف د الله ربالعلمین دپاره به عبادت کوئ او بل ځای کښې الله فرمایي الا لله الدین الخالص د الله ربالعلمین دپاره خالصه بلنه ده یوازې او صرف او صرف هر یو عمل چې کې دا صرف د الله لپاره به کې اخلاص به کې موجود وي او یو انسان کې چې کله اخلاص را شي نو دې انسان له الله رب العالمین دا مرتبه ورکړي چې د ورځ په قیمت دی د بیا اسلام د هغې لپاره به سفارش کې لکه حدیث کې راځي نبي اسلام فرمایي اصحاب الناس بشفاعتي یوم القیامه ډېر نېکبخته انسان زما په سپارښت د ورځ په قیامت باندې هغه انسان دی من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه چې یو انسان د دې خبرې ګواهي کړي چې حقدار صرف د عبادت الله رب العالمین دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی خو شرط یې ورته ذکر کړی خالصا من قبل نفسه چې خالص دا به د زړه د پلوانه د الله رب العالمین دپاره وي او هر یو عمل د لا اله الا الله صرف د الله ربالعلمین دپاره ویلي او په زړه کښې اخلاص موجود وي ریاکاري مقصد نه وي ځان ښودنه مقصد نه وي او د الله ربالعلمین سره په دې کښې بل څوک نه وي شریک کړی نو دا انسان ته به د ورځ په قیامت نبي علیه السلام په شفاعت باندې به دا انسان مشرف کېږي او دا نېکبختي به هغه حاصلوي دارنګې بل شرط د کلمې دپاره هغه صدق دی صدق دا ضد د کذب دی یعنې رښتیا ویل همېشه دپاره په رښتیا کې اوسېږي او دا ضد د کذب دی مقصد دا دی تا چې کوم ایمان راوړی په دې کښې به دروغ نه وي ایمان چې د راوړی تا په صدق سره ایمان راوړی او هر یو عمل چې کېدا د الله د مخ دپاره به کېته و رښتونی په دې کښې د خوله او د زړه خبره به دې یو وي داسې نه چې ستا په زړه کښې یو څه دي او په خوله کښې د بل څه دي دارنګې ظاهر او باطن خبره به دې یو وي پټ حالت او ښکاره حالت به دې یو وي ګوره تاسو سوچ وکړئ دې خبرې ته ښه متوجه شئ منافقانو خو ایمان راوړی دا دعوه یې کړې چې مونږ مؤمنان یو او مونږ مسلمانان یو ځکه قرآن کښې الله فرمایي دي به دا دعوه کوله الله فرمایي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین بعضې داسې خلک دي چې وایي موږ په الله هم ایمان راوړی د ورځ په قیامت مو ایمان راوړی وما هم بمؤمنین الله په دا ټاپه لګوي چې دا مؤمنان نه دي دا څه وجه نه محترمو حلال کې دې دعوا کوي چې مونږ مؤمنان یو مونږ مسلمانان یو مونږ په الله ایمان راوړی په ورځ د قیامت مو ایمان راوړی او الله ورته فرمایي چې تاسو مؤمنان نه یي دا صرف دا وجه ده چې دې د زړه او د خوله خبره یو نه ده په زړه کې یو څه په خولې باندې بل څه وي اکثر نن سبا په دنیا کښې ډېر خلق داسې موجود دي ځان ته به علماء وایي ځان ته به شیوخ وایي غټې غټې دعوې به کوي او د خولې خبرې به یوې د زړه خبره یو بلې وي چې یو ملګری ورشي هغې ته به ځان ښه سړی کړي چې مونږ خو داسې یو مونږ داسې یو مونږ ستاسو خیرخوا یې مونږ داسې کړي مونږ داسې کړي او چې بیا تر وروسته را شي بیا پسې خبرې کوي دا څرنګه ایمان دی نو محترمو ایمان دې ته ویل کېږي څه ایمان چې ستا د زړه او د خوله خبره به یو وي او چې کله ستا د زړه او د خوله خبره یو نه وي ګوره دا بې ایمان څه ایمان نه دی او چې بې انسان داسې چې د هغه د زړه او د خوله خبره یو نه وي ظاهر یو شان یو باطن بل شان ته دا خامخا الله رب العالمین ښکاره کوي الله فرمایي قرآن کې الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین الله وایي هغه کسان چې هغې ایمان راوړی هغې دا ګمان کوي چې مونږ به داسې پرېښودلی شو الله وایي دا زما اصول نه دي خامخا زه په دې خلکو باندې امتحان کوم دې دپاره چې رښتوني خلک او دارنګې دروغجنې خلک هغه معلوم شي واقع ډېر داسې خلک وو چې هغوی به دا خبرې کولې غټې غټې دعوې کولې چې مونږ حق پرسته خلک یو مونږ د توحید والا خلک یو مونږ داسې یو مونږ داسې یو الله ربالعین ښکاره کړه کله چې خلافت اسلامي راغی نو ټول دا خلک الله رب العلمين جدا کړل او هر چا ته معلوم شو چې دا رښتونی سړی دی دا دروغجن دی بلځکې الله فرمایي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله وایي زه مؤمنان په یو حالت باندې نه پرېږدم تر دې پورې چې زه د مؤمنانو نه هغه خلک جدا کړم چې کوم خلک خبیثان دي هغه جدا کړم یو سېټ ته کړم او چې کوم پاک خلک دي هغه بل سېټ ته کړم او واقع دا کارونه وشو مخکې به هر چا باندې خلکو ښه ګمان کړه چې دا ښه سړی دی دا داسې دی دا داسې دی خو چې کله الله رب العالمین خلافت اسلامي راوسته دا ټول خلک جدا شو معلوم شو او انشاءالله د الله د رسول له وعده به رښتوی کېږي چې دوه خېمې به الله رب العالمین په اخره کښې جوړوي یو خېمه به د ایمان وي په هغې کښې به کفر نه وي او بله خېمه د کفر وي په هغې کښې به اسلام نه وي او تاسو ګورئ ورځ په ورځ باندې دا صفونه الله رب العالمین جدا کوي او هر چا ته دا معلومېږي ځینې خلک دا ګمان کوي چې په افغانستان کې څوک ګرځي بس دا مسلمان دی دا رښتونی سړی دی یا پاکستان کې ګرځي بس دا مسلمان دی دا مؤمن دی دا محترم افغانستان او پاکستان دا معیار نه دی بلکې زمونږ او ستاسو ګورې دین کښې معیار هغه ایمان دی چې څه ایمان چا راوړو نو ګورې دا صحیح مسلمان دی د دې وجې نه محترمو چې یو انسان په صحیح صدق سره ایمان راوړي په دې انسان باندې الله رب العالمین جهنم اور حراموي نبی علیه اسلام فرمایي ما من احد یشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صادقا من قلبه الا حرمه الله علی النار وایي نشته یو کس چې د دې خبرې ګواهي کوي چې حقدار د بندګۍ صرف الله رب العالمین دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او دا خبره د زړه نه په رښتیا سره دا خبره کوي نو الله رب العالمین په دې انسان باندې اور دا حرام کړي داسې به نه کې چې یو طرف ته یو توحید بیانې توحید ربوبیت بیانې توحید الوهیت بیانې توحید اسما و صفت بیانې خو توحید حاکمیت نه بیانې دا کار به نه کې نه بلکې حق خبرې به کې توحید خبرې به کې او رښتونې خبرې به کې او دویم صدق هغه په عمل کښې دی یعنې ستا ټول اعمال دا به د الله او د رسول له خبرو مطابق وي او د هغې په نقش قدم باندې به روان او دریم په احوالو کې صدق یعنې ستا ټوله مجاهده دا صرف د الله ربالعلمین دپاره وي او د الله د مخ دپاره به وي نو باید محترم مونږ تاسو دې شرطونو ته سوچ کوو اول دا محترمو چې موږ او تاسو ځان کښې اخلاص پیدا کړو هر یو عمل چې کوو صرف د الله د مخ دپاره یې کوو او دویم دا موږ او تاسو ځان نه رښتوني خلک جوړ کړو د زړه او د خوله خبره هم دا یو وي په دې کښې ککلېش نه چې کله یو خبره کوو کله بله خبره کوو الله رب العالمین دې وکړي چې موږ او تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق را کړي